ریاض الصالحین 1731 نمبر حدیث دی اول سوا یو دیرش باب النهی عن قول الانسان ها باب النهی باب دې په بیان د مو باب دې په بیان د نهي عن قول الانسان مترنا بنأو کذا باب دې په بیان د نهي د وینا د انسان نه چې په منګ باندې باران وکړي شو په سبب د فلانی ستوري باندې په سبب د فلانی ستوري باندې خلک کوئی چې یرا دا ستوره فلانی ځای تراشی نو دا کار کیږي فلانی ځای ته ورسیږي نو باران کیږي فلانی ځای ته ورسیږي نو دا کیږي نو دا وینا نه الله منع کړی دا چې انسان به دا وینا نه کوي د دې قسم ویناګانو نه الله سکړی دا منع کړی دا چې اوس خوشو د دې قسم ویناګانو نه الله سکړی دا منع کړی دا د دې وجنا او د دې وجنا الکوي چې فلاني ته ستوري ورسي پیرونی ورسیږي دا ستوري چې ګني هغه ته خلک څوک تلې وي څوک ته پیرونی وي بیا دا کیږي دا کیږي نه دا دا خبره غلطي باب تحریم قول لمسلم یا کافر باب دې په بیان دو حرام والد وینا د پاره د یو مسلمان د پاره دا وینا حرام ده چا ویا کافر مسلمان ته ویا کافر باب النیان الفحش باب دې په بیان وګوره داسې الفاظ نه ډېر من راغلي په احادیثو کې او زمونږ د معاشره کې دا الفاظ ډېر دي اے خبيسه اے فرعون اے ابو جهل اے کافر ته خو سم کافر او چې دا شو په دې خبره بیا خو زمونږ خو ته برغولې نه کنا او لعنتی و پلانت شي بزی فزول خبره فزول بکواس چې فزول خبره شروع شي نو انجام بیا د جنگ وي او د جنگ نه رسو بیا وجل وي یو بل په معمولی خبره بیا ګرم شي نو تمانچې بل پسې راواله ټوپک بیا دانو ګوري که خو خطاب مکه بیا لګي ها د دې سيزون نه ډېر ځان پرېس پکار دی چې موږ ته ځان بچو الله دې موږ بچ کړي دې غلط خلو باندې غلط کنزل باندې انسان ډېر خپکیږي بازي رواه ترمذی وقاله حدیث حسن او ګوره دا غلط خبره کنزل ډېر څوک کوي تاسو غلي مکه حدیث تیر شوی د ابو بکر رضی الله تعالی نو چاته یو کس کنزل کولې رد بد کول او نبی علیہ السلام په موقع موجود او خندل خو چاغه په کنزلو کې او په بد زبانه کې ډیر مخ کلاله ناغه موتا د یو دو خبرو جواب ورکړ نبی علیہ الصلات والسلام یا خندل یا غصه شو پاسې روان شو ابو بکر پوښو چې زما پیغمبر زمانه خپشو په دې جواب ورکولو وای هغه را منډه کوي حضرت ګوره چاغه رد بدوي نو تا خندل غلې وي چې زه غلې وم او چې ما جواب ورکړ د یو خبرو دوه نو تو غوسه شو پاسې دي نبی علیہ السلام تا چې جواب نور کاو نو فرشتو استاد طرف نه جواب ورکاو نو ما خندل چې ګورا فرشتي د ابوبکر طرف نه جواب ورکای او چې کله تا جوابونه شروع کړو نو فرشته پر اوخته دا او ته پرې خو دی نو زه په دې خپه شوم چې ابوبکر دا کار دی ولې وکړ نو ګورا چې سوګ غلې نو داغه د طرف نه جواب سو کور کوي فرشته چې په اړه طریقې اور کوي او کو شورو شوي نو یا ساته فرشته او چتیږي او تباغه ته پاتې کیږي نو دی وجه نه د کنزلو درد په سو کوي وا د نور وکا درې نور وکا تکړه شابه وای زنه کوم کنزل زه الله منه کړې ما چې ولا تسب الذین زه الله منع کړم چې ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذيء څوک به د مور د خور د خزې دا ټول کنځلې منځلې بکې او بیا زمونږ د پښتنو کې خدا ډیر زیات دی دیک نه رښتیا وای کنځلې خو وای چې نه څه خبر استادا سي او استادا سي دا سه کنځلې بکې چې په خلی نوې سره وعن انس رضی الله تعالی وسوق نسوق او بسم الله وایا بعض کارونه انسان خنه غني پوه بعض کارونه د انسان سره مناسب نه او په بعض وختونو کې خو بالکل مناسب نه او کو ته خبره کې نا خبرم هغه وګلیز یا خبره ده نو په دې کې هغه الفاظ ذکر کړي باب کرات التقعیر یا جرګو کې رواه ابو داود نقل کړی دی لره ابو داود سخت الفاظ استعماله او جبا سختوالی ته مایل کوي دی وجنا داسې ویل خنري رواه ابو داود ترمذی وقاله حدیث حسن وعن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی صفا ساده سوچا الفاظ واچ څنګه په جبې څنګه الفاظ یو هغه سوایا پوه شئ هو کله او بس الفاظ په سي طریقه او که ارسنګ وي خو مقصد بری دای چې دا الله رضای ان رسول الله نن اکثر د خطبا او د علما او زمون ټول رضا ختم شوی ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ځکه نن زمون په بیانونو کې سنشت مټاس نشته خوګواله نشته دا لفظ پک دی او ځان ته من نسبت د سپکوالی نه کې خوش ولکن ليقل لیکن وې دی لا کې صدق نفسي سخ شوه دی زمان نف دا ویل شي سخ شوه دی نفس زما خبيث شوه دی نفس زما دا بنوي متفقونه قال العلماء معنا خبست غصت ومعنا لقصت ولكن كره لفظ الخبث انګور ته عنب کرمن نشوي کرمن دا نوم د عزت ته دا نوم د مسلمان دی او عنب انګور کله کله دینه شراب هم جوړیږي نه انګور چواچه وخت کې هغه کوپه کې واچ دغه نه بیا نشه سي راځي نو دغه ته به کارم نه وي